وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اذان چې شروع شي نو سنت طریقه ده داغي جواب ورکول که یو انسان د قران کریم په تلاوت کې مشغول وي یا بل سکار کې خوراک سکاک کې نو دده پاره هم سنت طریقه دا ده چې دی د اذان جواب ورکړي او په موس کې د تکبیر تحریمه نه رستو ثنا ویل سنت عمل نه دا پر خودل د سنت خلاف ورزي ده اگر چې مسکیږي خو خلاف سنت کار دی